او دې صورت کې د شرعي پردې حکم دی یو یو کس خول چې زنانه ود دینه پرده نه کوي دین علاوه چې څومره دی نو هغه د دې پردي صاحبېږي دا وداوی نه باقاعده سکه پرده پکړي نو دې صورت کې هغه احکامات دي چې داغه تعلق بلکې خپل خوخه او چې سي کول خو د اسلام نفس د بدکاری الله یو قانون ذکر کړي نه هغه قانون سزاوي پښتون جاهلیت هغه جذبات دي کم غیرت چې د اسلام او د الله د حبیب د غیرت مطابق نه هغه ته جاهلیت وایي غیرت هغه دی چې د الله او د الله د رسول د حکم مطابق وي کچا د دې نه تجاوز کو نو دا اسلام کې دیتا اعتداء او ظلم زیاته او جهالت او ناپوهی وایي په دې برا سره سبا په دنیا او آخرت کې الله را دي شي ابتدا کې موږ زموږ دین کې چون کې دا به حیايي زنا داسي یو ناروا شی دی چې اخلم دې ته ناروا وي او شریعتم دې ته ناروا وي دیو جن ډېر شریف خلک په حالت کفر کې دی دای عقل داوی چې دا شی ناروا دی بی حیاي ده ابتدا د اسلام کې ګور دا حکم تاسو له سوره نساء کې تیر دی وګورئ سلورم پارکی ال تعالی یو وعده فرمایلی و او دې دې کې هغه وعده پورا کا آیات وګورئ د سلورم پاری سوره نساء بلسم نمبر کدی یو کلی ټول زنانه را جمع شي او په زنانه او سړي د زنا دا غله ګول دي ټول تذوري ملاوي گواہی دی باب کې د خزو گواہی د شریکه رحم او کرم دی د لکونو خزو قولم په دې کې معتبر نه خبره ته مختال ضرور اپوستل له خو په زنانه وي نو باندې چې سوچ کوي خپل قوم کړه دومره او دومره وجدي کړي رات کې هغه سمبالو لشي نبی رحم السلام وې د ټول نلوي غیرت د الله دې اپ مخ ټول نلوي غیرت د الله حبيب وې د چا دې دا زما دې خدا غیرت ګره د قانون د مسلمان کې بم غیرت وی دی آیات مبارک کی دی آیات کی سور سور مسائل الہ العالمین ذکر کری ددای بدکاری ثابت شوا نو دا څنګه چې خلک دې راپاسي او دوی دې ولګي حکومت اسلامی قاضی او بادشاہ و حکم لګي شي سل درې په دای لګاو شي احادیث کې شړی پغی کې د ائمه کرامو اختلاف دی غرسو ذکر کو اوس کم چې غلامان دی وینځي دي نو کاغی دا سی وکل نو قانون شرعی و دیتا پنزوز دوری سزا ورکی لکه دا حکم سور نساء کی تیر دی دا د هغه غیر شادي شده او حکم دی هر چې شادي شده دي نور گواهان پیش پیشل نو دا غي د پارا رجم او سنسار دی دای د پارا څه شی دی رجم او غیب سنگسار کول شي ایت به سزا ملاول شي په او دې کې ګوره خلاف نشتا چې داوی فجل دو کې امر امام ته دی او څوک چې د خلیفہ قائد مقام وي نو امام با دوری لګی بل څوک باندې لګی او دا بسل دوری وی ادا بلې را سختم نی او نرم بمنی د الله حبیب ته او درر وړلې شوی وا نا دایو فرمایي د پاسه پکار ده هغه سخت او ویدی د لاندې په کار ده دا چې درمیانه دوروي نه وړه را سختي نه وړه را نرم او دا دوری لګول والا بخل خاص خلک یې په پویږي په طریقہ ای بد مخ کې کړی مطابق زده کړي سړی وګوره ودرې سړی او زنانه باز علماء وي په حدودو کې برابر دي امام مالک رحم الله وی الرجل والمرأه فی الحدود کل قول سړی او خزه په حدودو کې برابر دي و یو بم نو درې ابس په دې شابه وي امام ابو حنیفه او امام شافعی رحم الله وی سره وو درې نبی طالب رضی الله عنهما دې ادیب وحی زی په زی به وی په یو زی به نه وی د مخ نه بزان ساتي د عورت د والو نه بزان ساتي تور وای په سر به نه وای صرف د امام یوسف رحم الله نه دادی چې په سر دې سو گزارو نه وای جمهور داوی چې ان کې سر دینه مرګ واقع کیږي نو پدی بین عمر رضی اللہ عنہ پسر سوکواله خو ور یو حدود یو تعزیری ستازیری سزا دای چې دا خلیفہ خپل سپارل شي چې تاسو مر خوخه دا عمر سزا ولا ورکا نو دا حدود نو او دا بدا سی چې درد ور رسي خو زخم او وهن کې وای دا سه دور لاسم نو چتای چې ترخ پکې ښکار شي دا د جمهور مسلک دی دا د جمهور مسلک دی د بدغه شان سل دوری وای مناسب و درو سراو کدی که مرد راغه نو درو و هم کی بانی سن نشتا ځکه هغه الله او رسول خدا د غیر شادي شده او د پاره ده او که شادي شده وي نو ګره د الله حبيب وي ته رجم ور کړې خلفای راشدین رجم ور کړې او دې بارک کې د الله د حبيب متواتر احاديث راغلي دي مشهور دیو جن عمر رضی الله عنه زمي غواړي چې د قران شریف په حاشیه می لیکلې ورسو خلق وې قران کې زیادت وکړو چې د الله حبیب رجم کړو او ورپسې صحابه کرام رجم کړو فاروق اعظم رضی الله عنه تعالی ذکر جوړي چې دا چې سپیدی نه خلق برازي شي وسکړي د رجم د مشروعیت نه انکار کړي درجم د مشروعیت نه بسکی دا غي نه به انکار کوي وګوره دی آیات مبارکه کې دی آیات مبارکه کې د علی بس خلیفہ چې چاله حکم کو ناغب دوری وای او مناسب دوری وای او په درو باندې پويږي غیرت په نوم کوم کارونه کوي د دې د شریعت سره نږدې څه نشته تعلق نشته د سبا بدای میدان د محشر کې د الله په حضور کې ورکړي صاحب د قاضي روان دي دي هغه واهي وسوي د قاضي اگر بعض صورتونو کې خلیفہ او بادشاہ تازه سیوا کول شي اې د شراب مبارک عمر رضی الله عنه د صحابه په مشوره و یو سره راوسته شو په رمضان کې نشو عمر رضی الله عنه ہوتا ناغه حکم کوي سوره وای په چاته پوښو چې دا اتیا خو د شراب د اشل وې دې د دې میاشتې بي عزتي کړي څه پوښوي په خبره باندې چلې پېږي وې دا اتیا خو د شراب د سکول سړي سزا ده نو په دې ترتیب وای شراب سکلی او نو خلق له نور در سیوا وکم ولې نشه کې وګره بابا ته خو نه پوهې نو گواهانو په گواهی وکا عثمان رضی الله عنه ته راوس نو حکم یو کو درې په ولګي دي په رمضان کې چې سکلی نو ګور راتیا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دا اتیا د شرابو ادا شل دا چې تد دی باعزت میاشتې دا غي څه کړی دا غي به حرمتي کړی ادي حدود سره ګور په ملک امن او امان راځي امام ابن کثیر یو حدیث ذکر کړي وای کسلوی خرز متواتر باران په دا علاقه آباد چې باندې عمل کیږي او پاغي بل سور آبادي لکه برکات دا د الله او د رسول په حکم منلو کیږي او به خیری او د برکات او پورته کېدل پس کیږي دا چې د الله او د رسول ای وای نرمي باندې کوي کله دې حاضر شي چې دای دا حال ګوري او نور خلق د دین سوګي عبرت واري نور خلق اباځي ګناهونه ګور معاشره خرابوي معاشره په پاکي دي په قانون د الله باندې اے کې اوسړه داسې کوي چې بای تاسو ګورئ پښتنو او باز علاقو کې سور سور ظلمونه دي د بدکارو د وجنو پاغي دا شی دا به ختميږي د الله په قانون باندې پس وکي که چاته چې سزا مقرره کړي یاد یو شی د حد نه سیوا ده نستا په ظالمانه سزا معاشره نه پاکي په قانون د الله به پاکي او د حضرت حذیفه رضی الله عنه قول علما ذکر کړي کو ځان د بدکارۍ زنا نه بچو ساتي دنیوي او اخروی درې د دنیا دي او درې د اخري د مخ ور سره ختم شي مخکې نورانیت جوړیږي په تقوا او د الله په تعلق باندې او په عبادت او په دامنۍ باندې دویم دا بدکاری فقیری را زکات د کور نه لری شي فقيري راشي دویم دا په عمر کې کمی راوړي عمر به برکت شو او اخرت کې درې سزاګانې دي د الله غصه وي ناکار حساب وي او چون کې گناه کبیره پنیز د سره په علماو کې نه دی بلکې یره سمره یریږي او د الله کو الله نه خوشیتا نه یریږي تاسو د دې شی سورې انفال کې ویني خاف الله خدا الله هغه یره به فائدہ ورکړي چې دې د الله د نافرمانو نه منع کړي الله کومه یره به فائدہ ورکړي ایسو په الله شیطان تیاری کې غلي یری ان شیطان مو یې دا کفار د الله نه یری مسلمانان هم تیاری خو کما یرا بزن کا دن او خبر خیرت کې فائدہ ورکړي چې هغه یې ساجب سنبال کا تعلمدار سره ویلو چل درځي خدا الله خوف ته ته وې کدا جب مار سره به استعمال کا انا بل بدر دی وې نو مالم راضي خو سبب الله ته مخلو درېګم ته زما ګونه دی غلط خبره اوري حکم واوري دي نو سبب سکوم داستر ګيري کدي غلط لیدلو کل نو نو وای مونږ ته یې شیدلی دوغان راړ امر چې په جوړو جو وای ما رسو رسو قتل هغه به بچیو نو رسو ګوري یو ګور نور څه شي نشته په دې خبره وایي د جمعیت لوی سړی مو مولا رحم الله دا اوس وخت کې کلونو کې وفات شو ناغي چې وتی سه وزیر اعلی وزور چارشنبه ساګ او د جوار روټۍ لويستا دغه په خبره نو مفتی صاحب ډېر لوی شوی چې سره اختلاف او غور په سبب دی ردی وي د باز خلکو دا کاری چې دا بلو لې چپ ناز تر دې شروع شي نو مفتی صاحب ته یو جلسه کې وجه فلانه هغه له بس دا څه کړ کومه په خبره وای د باز باز خلک کنځلي کوي څوک دی وی جرا غرزو به دا کو هغه کو واغل الله څه خبر نه او رجل اخلاق کولا او دار ستي روزي او یو یو شو یته دغه مقابله کې 50 وې نو دا د الله رب العزت سره یا رب انما يخشى الله من عباد کیو او هغه وخت کې د قادیانانو مسله ډېر لوی او علما شهیدان کې دي تاسو ټول ته بیان دی ما ورته چې ملک نه دي او مزه یې مدینه منوره نه دوی په جړا شو مفتی سه په غټ غټ سوچړل وای باندې وای ما ته وی شهر دې شه ما تم د مدینه منورې سکون او آرام خورنا کړ ما ته مدیر کې څومره سکون دې ځکه په دنیا کې د مدینه او د سکون بل ځای نشته زه دلته کې زه بدل تکې نه ملته امت بس کوي نو دل د دریو ورځو نه اپ لدا ندی پکار او ته دینی وجه او د مقصد د الله رضا ده خپل د سینې بڑاس او کینه حسد پر کول ندی او خالص د الله د دین په خیال وی نو بیا د د بغض د چا لپاره دا د ایمان یو لوی نه خدا مومنان سکی دباوی بے او کاغه سنوي دې په د سلام ابتدا کی او غره پکې سوق دې چې چا د سلام ابتدا کا او د ګنا دا بایکاټ او هجرانی پس طریقې وصلى الله تعالى على خير محمد آله وأصحابه أجمعين الہ العالمین زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله مونږ ته والدین او تا او زموږ استادان او اصول فروع او تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي رب کریم سمر بیماران دی ټول ته شفای کاملا عاجل و نصیب کې پروردگار عالم بندیوان د بندر اخلاص کیا الله زمون د ټول دی حاجتنا په خپل رحم او کرم او زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانای الله هغه ختم کې بعد مرګړو دعا د پاره ویلي الله سدینی دنیوي حاجتونه ادا ورته تر د چا کورونو کې بیمار دي دعا بارکی ویلي الله تو ورته شفای کامله عاجل ورته وصلی الله تعالی یعنی مرګړو یو خبر اوکا ورمو خدا سبق اورول تاسو د فائدې لپاره کړو بعضی مرګري دی وجه نه درس نه راځي چې سبق اوري خدا سو کوي چې دا خو د کول پکار دی خیر دې کتا ځان خو نه دی پکار چې مال نه راځي او چې خامخا دی وجه نه درس پرې ځای یا کوشش وکړي د مزدا سبق د دې ترجمه جنازه د مش فرایز دا په یو کیسټ کې بندي ځان ته موبایل کې واچوي فهم ده د کور کې بچو سره موري په خپل بیا نه وای بل دا سری چې بیا پر ان شاء الله موږ دا شي کوو دا هفته د شپې نه ان شاء الله چې بیا به دې نه بس تاسو لوي تاسو به اور سنا به وای یا به سوره فاتحه وای بل رب ورپسې وای بیا چې ختم شي بیا به ټکې ټکې ترجمه کوو بیا به دې نه تاسو رنګا کاری شه هر جو به او کس دروم دې مرګ روکي خو دې وجه نه خدا سي نه چې تاسو له مثال په تور امام سي وې مستقیم نو پرېږي او قران پرېږي دې کې ور مقصد دا نه دی وایي چې کني یو بل مونږ ملامت کو یادا وایي چې خلک وایي چې بای دې له خود مو سبق نه ورزي نو دا مو ذکر لراجو دی باندې موږ تاسو نه دغه نه دی پکار نو په دې باندې شرمې شرم هم مخصوص وي بیا د پاره به ان شاء الله داسي چې تاسو په دې بدل ته وایي چې عمرګره به درته وي ټول کورونو کې زنانه به موري تاسو به موري اذان لا د مز سبق ترجمه د جنازې ترجمه د هغه مسائل پس یو غنټه ده بار بار سره وي په خپل ورته شي خپل ورته یاد شي